المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية فمنه الفاعل وهو ما أسند إليه الفعل أو شبه وقدم عليه على جهة قيامه به المرفوعات فالمرفوعات کی تراکیب اربعه سلو ترتیب یا فالمرفوعات دا مبنی ده او دا راغله د دې لپاره راغله لپاره د فصل چې دا ما قبل بحث جدا کوي د ما بعد دا کتابونه چې فصل ولیکل شي دا غي دا مطلب چې مخکې بحث ختم څه اوس د دې لوسه چې شي کې بل نوې بحث نو المرفوعات مطلب دا دی چې دا وفصل وګرځي په مابین د سابق او د مابعد کې مخکې بحث ختم څه مقدمه خلاص شوه اوس د دې لوسه چې شي شروع کیږي مقاصد یو معنا ده یا دا المرفوعات مرفوع او یو رفع وجه دا دا یا دا خبر د لپاره د مبتدا یا دا مبتدا د خبر د دې څه دی نو که المرفوعات خبر کې لپاره د مبتدا نو د چې بتی جهازي مرفوعات د ذکر مرفوعات یا المرفوعات په مبتدا کې او هاذه بدلې د فارسی کې دي وصل کې دریس دریس یو فصل والا سره یو دا چې دا خبر دي بلدا چې دا مبتدا او خبر دي چې دي او څلورم ترکیب دا دی چې المرفوعات مبتدا و مشتمل على علم الفاعلیه د دې د فارسی کړه دا څلور ترکیبونه دي المرفوعات دا مبتدا و مشتمل على علم الفاعلیه دا ټول جمله او تفاعل شواکې کیږي خبره مصنف علی الرحمه کې کله فارغ شو د بیان د مقدمینا او شروع کوي په بیان د چاکی مقاصد مخکې موږ ویل چې کلمه د عربو درې قسمه ده اسم فعل او حرف اسم بیا دوه قسمه ده معرب او مبني حکم د اسم معرب دا دی چې اخر د دې په مختلف کېږي په اختلاف د انواع د اعراب د اسم معرب دا دی چې کله دا په مرفوع راځي کله په منصوب راځي کله به مرفوع وکلین اوس مصنف علی الرحمن مقصود شروع دي دا اسم معرب وکله مرفوعي هغه مرفوعات ته اسم معرب کله منصوبي منصوبات دی او اسم معرب کله مجرور وي هغه په شراسي مجرورات نو دا خبره د تکي چې اسم معرب مرفوع کله دی منصوب کله دی مجرور کله دی نو چې دی وای دا اسو قسم نه فاعل وي نائب فاعل مبتدا او خبر خبر د ان او خبر دلانه نه پیږي یا اسم د کانا او اسم د ما ولا مشبه الیس بی نو دا دا اسم معرب چې شی مرفوع او کده منصوبات او دولسو قسمونو ناراضی نو دا اسم معرب کده مجرورات او دو قسمونو ناراضی نو دا اسم معرب چې شی نو اول د مرفوعات او تعریف درته کوي المرفوعات مرفوع چا ته ویل کیږي هو مشتمل على علم الفاعليه دا هر هغه قسم ته ویل کیږي چې د مستمل وي په علامه د فاعلیت باندې اسم مرفوع چا ته ویل کیږي اسم مرفوع دا هر هغه اسم دی مشتمل چې د مشتمل وي على عالم الفاعلیه فعلامه د فاعلیت باندې علامه د فاعلیت کوم څه دي الکه لري زمدا و د او چې لکه علامه د فاعل سمه دا واو دی یعنی چې نو دا منظور کې تم د سمه په کوم ځای کې راځي مفردات کې راځي او دا شان ته جمع مؤنث سالم واو سره بکل راځي اسماء کې تو مکبرو کې رفدا علامه د رفدا او جمع او ملحقات د او مصنع او ملحقات د مصنع کې علامه د رفدا کې ده دا تاریخ سلمت سوال باندې کیږي دا مرفوعات جمع نو جمع کې دوه احتمال یا په دا جمع د مرفوع وي یا جمع د ساوي مرفوعات سائل سوال کوي کدا جمع د مرفوع وي نه هم نصیب کیږي کجمع د مرفوعات وي نو هم نصیب کجمه د مرفوعون وی ولې نه سي کیږي وې ځکه مرفوع کو کیږي درکا مفرد مذکر دی او د مفرد مذکر جمع په اول سره راځي په الف تا سره مرفوعون فقار او مرفوعات نو کدا جمع د مرفوعات وی نو د مرفوعات کو جمع کیږي په الف او تا سره لکه زاری مذکور چې د مرتبه د فارغ په تاسو سره مرفوع اصلم دي شي نو دا جمع کېدل شي خدا خبره ده چې دا مرفوع کو صفت د اسم لپاره ده مرفوع د لپاره ده څه ده اسم سره چې راځي خلق وا اسم مرفوع دا اسم چې راځي نو کته وای دا مرفوعات جمع د مرفوعاتون دی نو مرفوعاتون کو صفت د اسم دی نو انت اسم مذکر دی او مرفوعاتون چې دی مؤنث نو دلته مطابقت ناراضي په مابین د موصوف او د تاکید نو دیو جنا د جمع د مرفوعاتون ګرځول هم صحیح ندي نو موږ جواب کوو چې دا جمع د مرفوعون ده دا جمع د چا ده مرفوع تاسو اعتراض وکړي چې علاقه دا څنګه جمع د مرفوعون ده مرفوعون کو مفرد مذکر دی او دا غي جمع په الف او تاء سره نه راځي بلکې په تاء سره راځي واو نو سره نو جواب دا دی چې موږ وایو مرفوعون صفت د اسم دی خلک وایي اسم مرفوع دا اسم مرفوع دی نو مرفوعون صفت د اسم دی او اسم چې دی دا مذکر لا یعقل دی او قاعده دا ده چې الکا صفت د مذکر لا یعقل دا جمع کیږي په تاسو سره پالکو تاسو د دې یو مثال سره وایو لکه وای قران پاک راغلي دي الايام الخاليات راغلي ايام جمع د يوم دا او دا يوم صفت چې راغله ده خالی راغله او دا يوم مذکر لا يقين ده صفت خالی راغله ده نو صفت مذکر لا يقين چې منصوب ده په الف او دا سره خالیات راغله نو دی وجنا دا مرفوعن صفت د اسم ده او دا مرفوع کی صفت د اسم وګرځید نو دې چې مکی په الف او تا سره د کدا صفت د مذکر لا یعقل او صفت د مذکر لا یعقل د مکی په الف او تا سره مرفوعات هو مشتمل دا هر هغه اسم دی چې د مشتمل وی علی علم الفاعلیه فعلامه د سامانی دا هو زمير د غائب دی شاید دا سوال کوي چې دا چا ته راځي د مخکې ماده غواړي یا بدا هو زمیر مرفوع تراجی وی یا بدا هو زمیر چا تراجی وی مرفوعات تراجی کدا هو زمیر مرفوعات تراجی وی ځکه نه چې کیږي چې مرفوعات شي دي جمع دا او هو زمیر چې شي مفرد او کدا هو ضمیر مرفوع تراجی نو مرفوع مفرد مذکر دی هو ضمیر مفرد مذکر دی مطابقت خو برال چې په دومره خبره ده چې مرفوعون مخکې ذکر نه دی نو لازمی کی اسمار قبل ذکر او اسمار قبل ذکر هم جائز نو جواب دا دی چې الکه دا هو زمير کې راځي د چاته الک مرفوعون تراجی او کته دا سوال کې چې مرفوعون کوم کې ذکر نه دی لازمي کې اسمار قبل ذکر مونږ وایي اسمار قبل ذکر دې ته وایي چې ما قبل مرجع نه لفظا ذکر دي نه معنا ذکر دي او نه اسمار قبل ذکر ال راځي چې ما قبل مرجع نه لفظا ذکر دي نه معنا ذکر دي او نه حکمن او دلته ما قبل مرجع کې دا معنن ذکر شوی دا معنن څه معنا چې موږ یا خو مفرد په ذمه د جمع کې وي یا مشتق منه په ذمه د چا کې وي مشتق دلته دا هو ضمیر مرفوعون تراجی دی مرفوعون کې دی ما قبل ته صراحتا نه دی ذکر نو ضمن ذکر دی د مرفوعات ولی مرفوعات جمع دا او د هر جمع په خیر د کې چې پروت دی مفرد نو دا هو زمين مرفوع تراجي دي او دا مرفوع د مرفوعات په خیر د کې پروت دی الله ظاهر خپل کار کوي لیکن ذهنم کې شي دی کار دې وجه استثمار قبل ذکر مشتمل مرفوعات هو دا مرفوع تاسو ویل کیږي مراد مرفوع نه بچی چې مرفوع مرفوع نه مراد چې شواب لکه دا جنس مرفوع ځکه واقعست چې څوک دا سوالونه کوي چې مرفوع په مفرد دی تعریف چا برابر لکه فرق او خلق تعریف د فرق نه کوي نو موږ چې مو یعنی دا معنا تعریف خلق د انسان کې د زید نه کوي که د زید تعریف وکړي نه نو کوم دا د عمر بیل دا د بکر بیل دا د خالد بیل پرغونه راغونه انسانان دي د هر یو سړي په بیل بیل هغه بستر چې تعریف او د یو انسان تعریف شو کې څنګه دنیا کې څونه خلک پراته دي بس ټول دی په یو ډول نشته خو یو ګولې چې راونی ورو ډېر جزئیات په لیمن کې دي الا قرار لرو چې د انسان تاریخ کې نو څومره انسانان چې په دې ټول دنیا کې د ټول شي وسو تاریخ نو دلته د امر کوهنم چې څه مطلوب مشتملات چې دا مشتمل دي چې دا مستمل مراد د قبلې د استعمال نه استعمال نه سمانه استعمال د کل نه خصوص نه دی بلکې قبلې د استعمال د صفات ته موصوف ده دې خبرې سمانه چې الکه دې به مستمر وي على علم الفاعلیت فعلامه د ثابت یعنی دا علامه د فاعلیت په دې کلمې ته صفات واقع شوی دی عام د دینه د دین جزوی او جزء جزوی د غی مثال بس نه لکه د اعراب به حرف واخلا ال علامه د فاعل د کلمې نه شي ده لکه جز ده لکه ابو کتی رفع هو سره غلدا او دا و د کلمې اب نه شي ده جا انی رجلان کی رفع فاعل سره غلدا د علی د رجلان نه شي ده او جا انی زیدون کی د صدا زیدون رفع په زمي سره غلدا په زمه د زید نه جز نو موږ ویل چې دا په مستمر په علامه د فاعلیت باندې د خبرې د استعمال د صفت نه په موضوع باندې بیا عام دې کجوز بیا او کا یندا معنا نه چې الک علامه د رفع د کلمې نه جوز بنا علامه د رفع د کلمې د فارسی شی واقع شي دا صفت عام دې کجوز بیا او کا نو بیا دې صورت کې دا تاریخ هم اعراب الحرکت ته شامل دي هم اعراب او چې جوز ولا خبرو کو بیا اعراب الحرف بالحرکت نه شي وجه دا حرف شریف په اتو خلال دا اسم مرفوع بخاری یا با عامل بدی شوی معنوی یا با عامل بدی شوی فعل دی یا با عامل بدی کی حرف کچرتا عامل بدی معنوی نو دا اسم بخاری دا اسم مرفوع بخاری یا با مسلم علیه واقع شوی یا با کچا تا مسند ملایکی واقع شوی نو دې ته چې ول کیږي مبتدا او کچا تا مسند واقع شوی نو دې ته خبر او که عامل ورته فعل نو بیا به خالی یا په باندې شي ولکه دا فعل په دغه په دنه صادر شوی او کچرتا دا کلام غیر موجب نو دې څه کې ورتي اسم زما ولا مصباب او کچرتا دا اسم مسند کې نو دا مسند په یا په کلام موجب کې راغلی یا په کلام کلام موجب کې راغلی او چې اسم د چا ویل خبر ده نه وي کچرتا په کلام غیر موجب کې راغلی او دې ته خبر دلالت فاعل باندې ولې مقدم کو فنور مرفوعات باندې فاعل څخه مقدم کو فنور مرفوعات باندې بلکې دا فاعل کې دی اصل د مرفوعات نو اصل تقاضا د تقدیم کې یو دی وجنا موږ دا فاعل مقدم کو په باقی مرفوعات وجه دې چې د صدا فاعل اصل دی فاعل د اصل دی چې د جز د جملې فعلینا فاعل د اصل دی چې د جز د جملې فعلینا او جمله فعلیه چې دا د اصل دی نو جز کوم شي اوس دا وجه وایي چې دا جمله فعلیه ولې اصل ده جمله فعلیه ځکه اصل ده ځکه وزن د کلام کې راغلی ده لپاره د اخبار راغلی ده وزن د کلام د دې لپاره راغلی ده چې پاغي سره خبر ورکول کیږي او خبر پچا سره ورکول شي جمله فعلی سره ورکول شي او اصل په اخبار کې جمله فعلیه ده اصل دا ده چې خبر به په فعل سره ورکړي ځکه دا فعل باندې و ذکر نه د مقصد په دې لپاره چې په دې سره خبر ورکړل شي نو دې وجنا الکه جمله فعلیه اصل ده او جمله فعلیه چې اصل سوال دی چې د جمله فعلیه نه نه ده اصل دیو جن علاقه دې فاعل کې شي کوم قدم کو باقی او قوان او یا دې وجنا دې اصل دې لئن عامله لفظي عامل دې چې لکه او بیا عامل لفظي او کې اسم دې نه کوم عامل لفظي دې کنه خبر او عامل لفظي دې او عامل لفظي کې کوم عامل دې فعل دې او فعل عامل قویه دې دې وجنا علاقه دې مبتدا عامل چې دې معنوي دی او د دې عامل لفظي دی او عامل لفظي کې بیا د دې عامل فعل دی او فعل عامل قلبي دی نو دې وجنا د فاعل کې کېږي اصل دې وجنا د فاعل مقدم دا باندې په باقي مرفوعات فاعل ول مقدم کو په باقي مرفوعات باندې سو دې مرتبه ویلي دوا دا فاعل څخه مقدم کو چې دې جز د لسانه د جز د جملې فعلیه نه او جز او جمله فعلیه چې دا اصل ده نو ډیر مقصد جمله فعلیه ولې اصل ده د کوته د جملې تفسیر لپاره د اخبار او اصل په اخبار کې څه شی ده جمله فعلیه ده اصل په اخبار کې جمله فعلیه ولې دا د کدا فعل سره واضح او ذکرې نه ده مګر د چاره سره اخبار ده نو دی وجنه الکا دغه ده دا فاعل جمله فعلیه سره سوا او دا غي واسطه سره فاعل ماشي او یا دا وجدا چې دا فعل کې عامل دې فاعل کې دا لفظ دی او عامل لفظي کې بیا عامل دې فعل دی او عامل فعل کې عامل قویه دی دې وجنه دا فاعل دې شو کوي دا اصل ورته دې دی او څنګه پتا تعریف د فاعل کې کې فاعل وایي چاته ما اسند الیه الفعل او شبه وقدم علیه علی صحه قیامه فاعل دې ویل کې اسند الیه چې اسناد کړل شوی الیه دې فاعل تا الفعل د فعل اسناد ورسوي او شبه یا خود شبه فعل اسناد ورسوي وقدم عليه او مخکې سوی دا فعل یا شبه فعل عليه په دغه اسم باندې او اسناد کومې طریقې سره سره دی علا جهتي باقي طریقې سره یا مې چې قیام د دې په لاغله دی یا د شی په لاغله دی دې چې ترتا پوری دغه اسم وهو دا فاعل شافل کېږي ما دا هر هغه اسم دی اسند الیه چې اسناد کړل شي دتا د چا اسناد وکړل شوی دی الفعل د دې سره اسناد د فعل شوی دی او شبهه یا په اسناد پر لې شوی دی د تدشب فعل شب فعل مراد چې فاعل چې مفعول دی وقدم عليه او مقدم پر لې شوی دی دا فعل یا شب فعل عليه په دې اسم باندې د اسناد په کومه طریقې کې چې سره شوی دی علا جهت فاعل جهت او فاعل طریقې سره یا به اسم قیام د دې فعل یا شبه فعل راغلی دی به پچا پورې علاقه تر دغه اسم پورې دې ته شول کی علاقه فاعل فاعل څه تل کی دا هغه اسم دی چې دته اسناد شوی دی دته نسبت شوی دی د فعل یا د شبه فعل او دغه فعل او شبه فعل په دغه اسم باندې مقدم شوی دی او دا کوم اسناد چې شوی دی د فعل ته د دې سمتا دا په طریقې د څه سره شوی دی یا سره چې دا فعل یا شی فعل قائم دی په سمتا پورې د دې سم پورې نه دا چې دا په دې باندې څه شری واقع مثال په تور باندې ضرب زیدون ضرب فعل زید فاعل اوس پر دا زید ولې فاعل دې څخه تعریف دي ساري ضرب زید دا یو اسم دی اوس نه لایلی اسناد ته ولې دې زید تا دکا الفعل د فعل بیت کې دلکا ضربا وقدم عليه او دا ضربا مقدم هم د پچا باندې لکا په دې فعل باندې على جهه قيام په دې طریقې سره چې د قیام د طرف او صدور د طرف راغله دې نه چا لکا د دې سلام دې د چې ویل کیږي لکا باید یا د شیبه پیش وی لکه چې زید ضارب ابوه اوس خبر ابوه یو اسم دی مخکې د دې نه چې راغله دی دا زال ابوه یو اسم دی اوس ذل الیه اسناد سره دی ابوه دا د چا اسناد سره دی شیبه د شیبه پیش جاری کوي وقدم عليه او دا تاریخ مخکې شم به پچا باندې لکه بابو علا جهاد قیامی په دې طریقې سره چې قیام د ظالمو دا غلې تکا پورې الکا دا صدور ظالم دا الکا دا صدور د سره په شان راغلي دا اپ نه راغلي نو په طریقې د قیام سره راغلي نو لہذا د دې وجنه الکا دې چې شو اکی شو دې فاعل واشه اسناد فل شوی یا د شی فل شوی وقدم علیه او دا فل باندې مقدم شوی په تقدیم وجوب سره یعنی دا فعل په د باندې مقدم شوی اول دا چې اسناد د فعل د شوی مراد اسناد د اسناد بالذات او اسناد اولا و بالذات نو په دې سره دا تعریف نه خارج را پاتې دون او عمرو د تعریف نه خارج ضربه فعل دې د فاعل دی عمرو نه دی او عمرو دا عطف دې په چا باندې لګا په دې باندې اگر کله ته اوس اسناد ضربه سوې ده خدا د تعریف نه څخه خارج دی چې موږ اسناد مراد اولا و بالذات او په سره په زید عمرو کې د عمر د کوم اسناد ته دا اولنو بذات وقدم عليه دا فعل او شی فعل په پد باندې مقدم وي او مراد تقدیم نه تقدیم دي چې ده لکه وجوبي ده تقدیم نه وي وجوبي ده اوس خبره ده دا قدم عليه دا تقدیم وجوبي سره موږ اعتراض د په اعتراض د چې قریب من یو پری مکا دا کوي چې دا څه ده لکه دا چې شی فعل ده اسناد څه ده من یو پری مکا او دې په مقدم هم دی لیکن بیا هم تریمون فاعل نه دی الکه دا من من یکریم کدا چې دا لکه فاعل نه دی بلکې مبتدا وایي اوس کدا سوال باندې چې الکه دلته په اسناد شپې په ورته شوی او مقدم هم دی لیکن بیا هم دا فاعل نه واقع شي موږ په مراد تقدیم او تقدیم وجودي دی نو دیو جنا چې اولاد هغه او چې دا فعل با دا فاعل په یوه د فعل سره د دې لپاره چې خلل راځي چې ما به د فعل او د فاعل کې نو څه چل به دي بل ذالک د تفریل په دې فائدہ باندې بل ذالک د دې وجنه چې اصل په فاعل کې دا د دې به یوه د فعل سره جا د دې د دا ترکیب چې ضربا غلام او زید ضربا غلام او زید ترکیب دی زابل مولا خپل سترګې پټې پټې کړې نو واذا انت فالاعراب وصدور زید کی تقدیم د فاعل په مفعول باندې څه دی نمبر 1 چې کله انتفاع د قرینه راځي یا ضروری نه ده چې علاقه څه شي یا قرینه معنی او تر ترتیب لفظي مثالونه وره مثال په تور باندې قرینه لفظ زرابت موسی او غلام زرابت موسی او غلام نو تا ته د قرینه لفظ موجوده ده اگر کوم موسی او غلام باندې مقصود او تا ته دلته یو قرینه لفظ تا چې څه د عینه معلومه ولای شي چې کوم یو په کې فاعل دی کوم یو په کې چې نه ضربت موسی خپل کې چې معلومه ولای شي کوم یو فاعل دی کوم یو عمران مفعول به ده او زید چې ده لکه زید فاعل یا قرینه معنوي مو لکه اکل المصرا یحیی نو دا اکل المصرا یحیی کې او قرینه معنوي استاد دي کې فاعل کې ده لکه یحیی فاعل او مصرا کې ده لکه او قرینه معنوي هم نشته ده اوس په موږ څنګه وایو چې اولنې نه ده دا په کې فقط چې ده لکه فاعل د موسی او عیسی په کې چې ده لکه موجود ده چې کله انتفاع د قرینه لفظي راځي او انتفاع د قرینه معنوي راځي نو تقدیم د فاعل په مفعول باندې چې ده واجب ولی واجب دی لیل التباس د دې لپاره چې التباس د فاعل راځي چې د چا سره کومه دا قاعده جوړه نو چې دا اول پکې فاعل دی ثاني پکې مفعول دی نو دا پته به بیا موږ کنه لګي چې کوم یو پکې فاعل دی او کوم یو پکې ځکه اعراب د ټول چې لري تقدیری دی یو صورت ده نو کله چې انتفاع د سره یو سره تقدیر د فاعل په موقول باندې واجب دی نم اول صورت دا ده چې هم انتفاع د قرینه لفظي راځي او هم انتفاع د سره راځي قرینه معنی دویم صورت چې کله دا فاعل ضمیر مرفوع متصل وي دا فاعل ضمیر مرفوع دریم صورت کې دا مفعول رسته د الا نه واقع شي دا مفعول رسته د ثانه واقع شي الا یعنی زمونږ دا مطلب دی چې ان حساب د فاعل راځي تر مفعول پورې دا فاعل نو منحصر کو تر څا پورې نو بیا تقدیم واجب دی لکه د چې وایي ما ضرب زید الا عمران نه دی وهله دې زید مگر څوک وهله دی زمونږ د دې خبرې نه دا مطلب دی چې زه دونه څه سړی دی چې په دا خپل ژوندۍ کې څه په عمل وهله دی خو نور څوکي نو دا حق سره موږ پیدا کوو دا مطلب هم نه دی چې دا عمل چې زه وهله دی د بل څه عمل کې نه چې نور خلق وواله خو زه چې دی چې په دا خپل ژوندۍ کې دا زما سره بزید الا عمران زید سره وهله مگر څوکي وهله دی لکه عمل وهله نو موږ یې انحصار د فاعل کو تر چا پوری تر مفعول پوری نو دلته تقدیم د فاعل ما څه شه ده لکه واجب دی ولی کما کې نه کې دي وای ما سره با امر الا زید نو خو به بالکل طلب د سره معنا راځي دا به دا معنا دي ما سره با امر الا زید دا امر نه دی وهله مګر صرف یعنی دا امر صرف مضروب ته زید واقع شوی دی د بل چا لپاره مضروب ده خو کې د نورم د خلق والی او امر کې د خپل ژوندۍ کې صرف د زید مضروب واقع شوی دی د بل چا مضروب یا په انسان د مفعول پر اساس تکا کوي نو دی وجنا د تقدیم د فاعل په مفعول باندې شه ده دریم کوم صورت ده چې دا مفعول واقع چې نو د ثانه الا نه د دې خبر نه مطلب چې شرع دي زموږ مقصد چې ان حساب د فاعل په تسیا پورې لګا څلورم صورت دا ده چې الف کدا مفعول مستد انما نه واقع دي مفعول مستد ثانه واقع دي یا معنا د الا معنا د الا چې شرع انما ده دا انما دا انما چې دا په معنا د ثانه لګا او څنګه انتفاع د اعراب راځي لفظا والقرینه تو اندار انتفاع د سره شرکه هم قرینه لفظیه د متفق او قرینه معنویه یو صورت او کان مصدرا متصلا یا دا فاعل جلی مرفوع متصل وي یا درم صورت او وقع یا واقع چې مبلوغ له مفعول د څه د فاعل رسته د الا نه او معناها یا دا مفعول واقعي چې رسته د معنا د ثانه معنا د الا نه مراد چې ده لکه انما ده وجب تقدیمه په دې سلور وړو صورتونو کې تقدیم چې ده اول صورت کې ولې تقدیم واجب ده دا فعل د استباد چې د دې لپاره چې دا پر ثانه دي په صورت کې ولې تقدیم واجب ده اله کله دې لپاره چې مرفوع متصل شي چې نه جوړ شي په دریم او په څلورم صورت کې ولې تقدیم واجب نه ځکه چې هر سره پوس دي زموږ مقصد چې د انسان د فائد سرچا پوری واذا اتصل به ضمير مفعول اوس هغه مقامات بیانې چې الف ذکر دی کله اتصل به ضمیر المفعول چې د فاعل شوی ضمیر د چا ورسلی خبر دي خبر سمال یعنی فاعل چې په وسط کې هغه ضمیر یا ضمیر چا تراجی دی مفعول تراجی نو تقدیم د مفعول په فاعل باندې شي نه واجب لکه دا مخکې وګورئ ضرب غلامه زیدون زیدان ضرب غلامه ضرب چې شي لکه او انما مثال څه دی لکه انما ضرب عمرا زید نو دغه تقدیم واجب دی ولی ځکه زمونږ مقصد دا دی چې د مثال د مفعول د ذکر فاعل اول صورت کې موږ د یو د مثال د فاعل د ذکر مفعول دی چې څه د مثال د مفعول د ذکر چا پوری ما ضرب عمرا الا زید دا معنی چې زید عمر کې دی صرف زید وهله دی بس دا زید کې د نور خلق وولي او عمر صرف زید وهله دی بس دا نو انحصار د مفعول د تر فاعل پورې اوس دا مفعول موږ مخکې نه کوو معنا د حصر په حاصله نو دی وجنه علاقه تقدیم د مفعول په فاعل باندې چې دی واجب انما کې دا خبره ده دا مفعول په فاعل باندې څه مقدم کو چې مقصد د متکلم ان انصار د فاعل تر مفعول پورې کې مخکې نه کې انصار د فاعل تر مفعول پورې او سلورم صورت دا ده چې الک او اتصل به مفعول یا کو متصل تر فعل پورې مفعول دا د فعل پوری شي مستشف دي دا کذر به وسره به ما زره به وسره به دلته تقدیم د مفعول په فاعل باندې څه واجب دی کټک دا موږ د مفعول مقدم نه کولو دا زمين منصوب او تصدیق او متصل باندې چې څه وته نه جوړ منفصل وکړي په فاعل باندې چې ده اول نمبر کوم یو ده اتصل به چې فاعل په چې په وخت کې یو زمين چې دا زمين راځي د چاته ولې تقدیم واجب دی ځکه اجمال قبل ذکر راځي یا دا مفعول واقع دا فاعل واقع چې څه ده الا او معنا د ثانه مفعول مخکې کول ولې واجب دي شعرانتی الک انحصار د مقصد فاعل صورت ورنه هغه مقصد متکلم به حاصل نه دریم صورت دا دی چې سلوسی یا دا ضمیر منصوب متصل ته پهله پورې پیوسته سمي او خپل فاعل او پورې پیوسته وإذا عند صلاة کله پیوسته کی به تر فاعل پورې ضمیر مفعول ضمیر د چا مفعول لکه مثال ورکړی ځکه دې په تعالی ابراهیم رب دې کنه او دا رب مضاف ته دې چې دا لګن مضاف سره مضاف الیه دا فاعل دې تعالی لپاره ابتلا ابراهیم چې دې لګن مقبول به او دې چې وایي چې دې په تعالی رب ابراهیم نو چې څه ورغله اجماع قبل ذکر او وقع یا واقع چې په دې باندې بعد الا دا فاعل مستد الا نه یا معنا د الا او اتصل به مفعول یا په وست کې د فعل پورې دي د تفعیل سره راځي چې سره راځي د په وست کې مفعول هو هو او دا فاعل چې غیر متصل دی متصل وجب تاخيره واجب دی په څلور وړو صورتونو کې تاخير ده او تقسیم د مفعول وقد يهدف الفعل لقيام قرينه دغه فعل چې فاعل طرف ورته په وخت د قرینه کې کله کله د دې فعل هدف کول چې دی جایز مثال په تور باندې یو سره کار ترکوز کې من قام الک فرجو لیدل د څور توای زید زید پلاو نو دلته د زید چې دا فاعل د فعل مخکې لپاره د فعل هدف سره د اصل کې تفصیل عبارت کې لکه اي قام زيد اوس د قرینه د چې د فعل حذف شو دی ځکه موږ ویل قاعده ده الفعل المذکور فی السوال کالمعادی هغه فعل چې ذکر شوی دی په سوال کې دا څه دی ګویا چې معادو په چې دي اته سوال کې دا سوال چې من قام سو قدرې درو دا ورته ویل زید انت قام ذکر شوی وکړه نو د دې مطلب دا څه اي قام زیدون لکه چې ودرې درو وقد يقذفو کله کله حذف کیږي الفعل دا غفل فعل مناسب دی لکه هغه فعل چې فاعل ته شي ورګي لقيام قرينه الله په وخت دې په وخت د وجود ساتي قرينه جوازا حسب جوازا دا په حسب جایزي سره فی مثل زید لکه دقه زیدون واخلا لمن قال چې سفار دا بچا چې هغه دا ویلو من قام علی فسوق دې دې ته ته څو علاقه وشعر دا مثال دا قام دې نو کې دا دې شی والا کا قرینه لفظیه وا او دا روسته چې شرک چې کوم د حضرت د فاعل لپاره کوم صورت بیانې دا قرینه چې شی لرکا معنویه ده لکه قرینه معنوي مثال بیان شاعر وای وليبقى يزيد ضارع لخصومه ومختبس مما تطيح التوايح اول ځکه ده د شعر معنا وکړه یبقى په معنا د زړه سره ليبقى ودي سره لشي بچا باندې الک او ځاړي یزید او یزید باندې شي کوي او ځاړي سوق اور باندې ځاړي داري ځاړي سره دی اور باندې شي دي ځاړي حساب ورتيږي كل ذليل لا ناصر له هغه عزیز سره چې دغه څوک مددگار نه وي وکل فقیر فقیر سائل اصابت حوادث الزمان هغه فقیر ته ویل کیږي چې هغه لا تا رسیدلې حوادث او بعد زمانه تلاوتونه کې راغلي تلاوتونه اوس نه دې د یزید په مان باندې دې شي کی وځي لخصومت لوجد خپل خصومت او د جګړو دوجه یو سړی د عطایا او سوال کوي یو سفارش نه لري به سفارش سړی هغه سړی چې سفارشونه به نه وو او دا به د عطایا چې کېدل بلا بل به سفارش سړی به کا سړی دې د عمر باندې ځي مما تطيح طوائف هغه سړی تطيح په معنا د هلاکت سره هلاک کړي دې دلاره توائح توائح حوادث او وفات زمانه دي او چې په دې باندې نو شاعر چې وایي دا شاعر ور مړ شوی دا غنو یزید نو دا په مرضیه کې دا شعر ویلې دی وای د یزید په مر باندې خو دې نن تا اوساړې وای یو کا یزید د یزید په مر باندې خو نن لړا پکا بیا خاص تر هغه خلک چې هغه به چرته مقدمات او د چا سره به جنگړي وي نو هغه به وسیله نشو نیولای او هغه به الک سوق نه درلودل نو هغه ضعیف خلک هغه کمزوري خلک دي هم د په مرګ باندې وځړي او هغه مختلف سره چې هغه به حوادث د زمانه وهله افاق په مسائل دراغلی و باندې او دې په یزید تراغه او یزید په بغیر د سفارت نه د دې شي کوله کا یعنی دغه دا مطلب دی دا یزید خو څه سړی یو سړی په تراغه چې زما په عدالت کې لکه مقدمه او ورتین هم نشي نیولای هیڅ هم نه کوي بس به اعتراض کوي نو دغه سره لاړو مقدمه په لړاو کړو بغیر د ولې څه کده خو دې ټول چې شو امداد کوم کې او د ټول سره تعاون کوم وتر ته تاسارعون نه ده دا فاعل ده او د دې فعل چې شوی ده لکه حذف شوی ده اول حذف شوی ده قرینه معنوي موجوده ده چې موجوده ده دا مخکې فعل موجود ده ليوبکا يزيد ودي سره له شي په تابانه لکه يزيد نو دا د کوی کې یو ساين سوال پټ پټ سوال پیدا شو من یو کی په د باندې چې څوک وځړی لکه جواب راغی سارع تو دو زړو پالي سارع دا فاعل د څه د خپل شي چې څه لکه هغه څه نه د تفصیل عبارت دي څه لکه یو بکیه زارع ونی زړ په د باندې چې او تا خبره ده د دې زید لمن قام من قامتی دا زیتون او زارعون څه فرق دی بلکې په فرق باندې کنه پولیږي اصل سوال په لفظ کې ذکر شوی دی یو سړي د تفوس کو من قام سو کو دې ته لټاو ته څه وړي اي قام دې کو د کلمزم قرینه موجوده ده چې دا د دې فاتو کې چې اقامه او کله د حذف د فعل باندې قرینه څه ویل کړه هغه یو کیږي دی قرینه په شي چې ده هغه سوال مقدره ده سوال خو د په لفظ کې نه څه سوال په شي کې علاقه تفصیل ووجوبا او کله دا فعل حذف کیږي په حذف وجوبي سره په مثل په مثل د دې ترکیب کې چې وان احد من المشرکین استجارک او کثیر ته یو کس د مشرکانو نه طلب د امن غاړي تعالی اول حذف شوی دی ځکه روسته پیل راغلی دی چې من المشرکین استجارکا دا دویم پیل دی تفسیر واقع شوی دی د چا لپاره نو دا پیل اول څه ځکه حذف کړی چې فاس مشبي سره کله اول کې څه ذکر کړی وای نو جمع براغله کوم مابین د مفسر او د ساقي مفسر کې نو دی وجنه دا اول پیل حذف شوی دی فاس پی